ریاض الصالحین او یایم باب دې هغه پرونه سبق بیا لږ دوهراو هغه ریکارډ کې نه راغلی باب فضل الاختلاط بالناس وحضور د ګډون د خلکو سره او په حاضرېدلو د جمعې سره حضور جمعهم د جمعې داغه او د جماعت داغه د فرض منځونو سره حاضرېدل او حاضرېدل د خیر کارونو ته او مجالسو د ذکر ته داغه سره یعنی همدردی د محتاج سره غم خوری د محتاج سره و ارشاد جاهلهم او لار خودل ناپویو تا جاهل وی ناخبر وی د دنیا پکارونو او هغه تلارو کې چاله کپدې لار باندې لار شه نو کامیاب بشي د دنیا لارې یا د تجارتونو د معاملاتو او یا د دین وغیر ذالک من مصالحهم او د دین علاوه ډیر د مصلحت کارونه دي زین دي قل من قدر علی الامر بالمعروف ونهی المنکر د پاره دا هغه چا چا قادر وي په امر بالمعروف او په نهي عن المنکر باندې په امر بالمعروف او په نهي منکر باندې هغه قادر وي وقمع نفسه عن الايذاء او بن کی من کی خپل ځان د zarar رسولو د خلقو سره نه رسي خلکو ته وصبر علی الاذى او صبر کوي په تکلیفونو باندې چې څوک تکلیف هغه ته رسي نو پاره صبر کوي اوس دې لوګون د تحقیق علامه نووي رحمه الله کوي علم پوشا ان الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته والمختار په دې باندې هغه ګډون کړو یو ځواله د خلکو سره کړو چې ته د خلکو سره ګډون نکې یو ځواله نکې مجلسونو ته نه زینو ته به بیان څنګه غي ته وکې چې ته ځان ته نفرت کې د خلکو نه نه خلکو سره ګډون کوا خو په طریقه د دیندارۍ باندې پنه کینا په په بيدینه نه اوس په دې یو آیات وروړي او وخفض الجناح او کتکول د وزر د پاره د مؤمنانو نرمي کول مؤمنانو سره عاجزي کوا الله تا او نرمي کوا مؤمنانو سره ویلکه داوګه دې رور تکا تکا وی خیر دې چې هغه ناکاره شو نو تو سره خچرېګا رشتہ دار دې دې غور دې دې کلیواله دې دې و چې هغه د نفرت کوي هغه ذاته کوي نو ته گزاره کوي وای کنه وي وې ته تو وګکتا کا ها نو چې وګکتا کول معنا نرمي سره کوا خوش وافذ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين چرور دې غلط شو نو تو سره گزاره کوي